په اولنی باب کې مونږ ویلو چې اول ترغیب ال القرآن ذکر کوي په ذکر د دریو صفاتونو سره او بیا پس دا غینا درې فرقې ذکر کوي چې یو فرقه مؤمنین متقین دي دویمه فرقه کفار دي او دریمه فرقه چې کوم دي هغه منافقین دي درې ډلې ذکر کوي دا اول ډلې پنځه صفات ذکر کوي چې هغه ذکر شو تاسو ولیدل او بیا د هغې نه پسې دوه بشارتونه ورکړل یو دنیوي او بل اخروي او بیا د هغې نه وروسته اوس دویمه ډله شروع کیږي چې هغې ته کفار ویل کیږي ان الذين كفروا سرا د دې ډلې بیان چې کوم دی دا ته په دوو آیاتونو کې دی په شپږم آیات کې دی او په اوم آیات کې دی په اول کې د دوی درې پین درې حالت بیانې پرون بي آیات کې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا دویم حالت شو دریم حالت لا یؤمنون شو فلورم حالت د دوی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم او پنځم حالت وعلى ابصارهم غشاوه او بیا ورپسې تخویف او خروی ورکی ولهم عذاب عظیم او حالات مې درته ځکه ووي دې مخکینو کې مې صفات ویلو چې دا درې صفتونه خو له دوی اختیاري دي البته دا ختم چې وروسته ولګېدو نو د دې هغه مقدمه خو له دوی په اختیار کې وه خو د هغې نه وروسته بیا غیر اختیاري شوه نو په دې وجه مې ورته حالات ووي ښه ان الذين كفروا یقینا کسان کافران دي سواء علیهم برابر ده پاغوی باندې انذرتهم يرول ستا هغوی لرا داسې معنا پکوي ښا يرول ستا هغوی لرا درته بیا ویم چې دا ولې داسې معنا کوي ام لم تنذرهم یا نه يرول ستا هغوی لرا لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي ان الذين كفروا مالته وی د دوی فرقه بیان شروع شو او که تاسو خیال وکړئ نو نه یې ثواب عطف راوړو یې عمران وړل داسې نه چې وین الذین کفروا خیر مو دې دا ولی زکه دا ځان ته مستقله فرقه ده مستقله ډله ده نو په دې وجه باندې دا مستقل بغیر د وونه راوړل او د مخ کې فرق د مخ کې سره ربط سره د مخ کې سره ربط ربط د تضاد دی مخکنی فرقه چې وا هغه کامل مؤمنان دا فرقه چې دا سوچ سره کافر دي ښا څه شي دي سوچ سره کافر دي کامل کافر دي ښا نو دې ته ربط د تضاد وي نو دا ربط د تضاد دې د مخ کې سره په دې وجه باندې دغه چې کوم دین ورپسې مستقل جوخ ورپسې ذکر اورخه هغه کې ایجابي صفات او په دې کې سلبي صفات دي ان الذين كفروا اوس لفظ د ان نه راوړ د دې معنی به ګور په پښتو کې چې کوي دوه قسمه معنی کیږي بهشک معنی کیږي او یقینا معنی کیږي ځکه ان او ان د تحقیق د پار راځي د سره پارا تحقیق د پارا جامع ملاوي ان و ان معنی صد تحققت منه اي سرت منه على يقين زد اغي مبارک په یقین باندې شوما نو چې په یقین باندې شوی نو پښتو معنی چې کې نو ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کافر دي بس دا خپل معنی بشک مانم سیدا چې بشک هغه کسان چې کافر دي اسو کې بیخي پښتو تر اواړې هم ډیره خبره چې پخه خبره ده پخه خبره ده چې دا خلک کافر دي دا خبرم سیدا خجی ان الذين كفروا اوس دا ان ولې راوړو په دې ځای کې دا سوال دی دا سوال د معنی مولیان دی د معنی مولیان دا سوال کوي چې هغه وایي چې لکه یو سړی د څه خبره نه انکار کوي نو بیا به تاکید راوړي پوه شو کنه ته یو سړی ته عام خبره کوي چې فلانی دا خبره داسې ده نو هغه خو خلک دغه شانو کی خو که هغه لګونه کې په خبره کې شک وندې کوي نو بیا ته تو وای ولکه یقینا د ته مو دا خبر ده که بیا لګ نورم شک کوي نو بیا ته وای قسم د باندې یقین کیږي قسم د تفرم بیا لګ نورم ته سره کوي نو دلته کې ولي ان راوړو خلک خو کافر شته وای نه کنه په انسانانو کې داسې خلک شته دي چې هغه وایي چې کافر او مسلمان ته کې نشته سړیا کافر او مسلمان پکې نشته دی بس ټول یو شی یو برابر یو برابر یو نو داغي د رد د پاره دغه ټکی راوړو دغه عقیدی ته دغه عقیدی ته پخوا په دغه کې کوم د فلسفي سوفیان چې کوم تیر شوی دي هغه بوته د حلول عقیده او د هغه وحدت الوجود په هغه معنی سره یو د وحدت الشهود عقیده ده یو د وحدت الوجود عقیده ده د وحدت الوجود حقیقت په معنا حقیقت دغه عقیده په معنا حقیقی سره کفر دی هغه په دا عقیده لرله چې دا الله تعالی وجود چې اصل وجود د الله دی دا مونږ او تاسو چې ټول موجود یو په مونږ کې چا وجود د الله تعالی وجود دی نعوذ بالله او مثال به داسې ورکول لکه یو کوټه کې چې کوم دنه تم مختلفي شیشې ولګي غیر چا پیرا یو سړی ورته رادن نشي نو سل ځای بخکاری پسلو شیشو کې وی دا ما کې نعوذ بالله الله دې او تا کې هم الله دې دا وجود د الله دې مونږ او تاسو ټول چې کوم دنه سيو بس دا په یو طرز باندې نو هغه خلکو به بیا دا خبره کوله رستو چې دا پکې نشته چې دا يهودي دی او دا نصراني دی او دا کافر دی او دا مسلمان دی دا نسوارا سره چې جنگ او صلیبي جنگونه دي نو دک تک عقیدی والا سفیان چې هغه به جنگ نه کول چې ورته چې لکه جنگ ولې نه کوي وی جنگ د دوه وجنه نه کوي نو هغه په صلیبیانو سره جنگونه نه کول دوه وجې ویلې یو دا د الله عذاب دی او موږ د الله د عذاب مقابله نه کوو او دویمه خبره به دا کوله وی په دوی کې د الله وجود دی موږ د الله په وجود باندې د توري او ټوپک گزار نه دا داسې خلک دا په خوا اوس هغه عقیده چې دا هغه باطل عقیده هغه باقاعده یو نظام شکل تر وته کته خیال کوي کار هیومنزم انساني فلسفه چې ورته وایي د هغوی ټول معیارات په خیال کې تاسو په انسانیت باندې دي دا هغوی ناره دا ده چې په انسانانو کې تفاوت نشته دی کافر او مسلمان یو برابر خزا او سړی یو برابر فاسق او متقی یو برابر عالم او جاهل یو برابر دا ټول یو برابر مساوي وای کنه داغه که خیال وکړي دا بیا د موجوده نظام جمهوری سیکولر او لیبرل نظام دا غي په بنیادونو کې بیا دا خمیر پروت ته کتا څه خیال وکي خزا او سړی یو برابر کوي که نه کوي بے نظیر په مونږ راوسته کنه پوه او فاسق او فاجر دا هغه او د متقی سړی ووټ او را یو برابر دی کنه دی برابر پوه شئ دغه رنګ کافر او مسلمان یو برابر کړه ده کنه برابر کړه ده دې د پاره ک تاسو بنیادی حقوق د آئین وګورئ نو پابندی لګول دا چې ګوره په د چانه به مذهبي ټیکس نشي اغسته مذهبي ټیکس ته په شریعت کې څه ویل کیږي جزیه ورته ویل کنه وای دا به نه اغستل کیږي ولی ځکه دا انسان دی ته هم انساني نو دا ټول یو برابر دي او د مذهب تفاوت دا څه فرق نه کوي پوه شو کنه دا خو دغه نه څه خبره نه ده دغه رنګ چې کوم دنو دا ټول سیزنه سره دا یو برابر کړ دغه عقیده باندې ترت کوي چې نه نه نه دلته فرق شته دی مذهبي فرق دی دینی فرق دی یو دین د اسلام دی او د ایمان دی هغه خلک ځان ته شو ان الذين كفروا کته نه منی کنه دا خبر بیا د اوساتی چې ان الذين كفروا چې یقینا هغه خلک چې کافر دي نو ان ذکر اورو چې دا خبره کې خلکو شکونه کول یا دا خبره نه منله علمانی سیکولر خلکو او دغه رنګي و دغه هیومنزم والا خلکو فلسفه انساني والا خلکو دا خبره نه منله نو پاغوی باندې رد کړو چې نه دلته فرق شته دلته تفاوت شته ښا ان الذين كفروا يقينا خلق چې کافر دي کفر کافر دي کفر کړه دي کفر چې کوم دی په اصل لغت کې پټول ته ویل کیږي څه شي ته ویل کیږي یو شی پټول د دیو جن کفاری تم کفاره زکه ویل کیږي کفاره ته سړی ورکې د ګناهونو نو هغه تکفاره زکه وي هغه ستاره ګناهونو سکی پټی کی صحیح شو کنه ته په عذاب نه بچ شي نو دغه ته ځکه کفاره وی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا لری کې زمونږ نه ګناونه یعنی زمونږ دا ګناونه الله پټ کا او د دې په دغه باندې په موږ عذاب مراوله هم د دغه وجنا فلاح زمیدار چې کوم دی هغه تم کله کافر ویل کیږي ها لکه سورته حدید کې براشي کما تل غیثن اعجب الكفار نباته لکه په مثال دغه باران دی اعجب الكفار چې په تعجب کې چې زمیدار لرا نباته زرغونه داغي چې زرغونه اوس یې خوشاله کړه دلته ګوري چې دا ورګه دا فصل شوی دی کنه دا شوی نو دغه یو معنی پکې د تفسیر مفسرینو دغه ده په یو تفسیر باندې بل تفسیر پکې کوپار معنی حقیقي سره مل سره نقل دی نو دا دریم نمبر او په هغه وخت کې چې اعلان وکړ رب ستا ویل ان شکرتم که تاسو شکر ادا کړئ ازیدنکم نو زه به درله نعمتونه زیات کم ولا ان کفرتم او که تاسو ناشکری وکړه هلته ناشکری ده ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما ډیر سخت دی هغه دا کې بداس کمانه سره چی کفران نعمت ناشکری کله به کفر راضی په معنا د مطلق انکار سره په معنا د سره راضی مطلق انکار کول چې انکار وکي لکه 256 د سوره بقره کې راضی سوره بقره 256 کې براشي خام اعدام لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نشت نه چلیږي زور پاقیده کې یقینا جدا شو هدایت د گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت دلته کې کفر څه دی کفر نه شرعي معنی نه ده مراد کفر نه انکار معنی مراد ده فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکړي د طاغوت نه د عبادت د طاغوت او د فیصلې د طاغوت نه و یؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې فقد استمسک بالعروه الوثقا دې دا کې کفر په کومه معنی سره شو انکار صحیح شو کنه نو کفر دا مختلف معنی را دي کافر تم کافر زکه وای چې هغه د الله تعالی د نعمتونو ناشکر هم دی د الله جل جلاله دین پټای دغه رنگ چې کوم دی کافر ته کافر ځکه وای چې د الله د دین نه انکار کوي کفر انکار ته وای کنه کافر دی انکرو ها د انکار کړه د الذین کفروا انکرو انکار کړه د الله د توحید نه د رسالت نه د قران نه د قیامت نه د کتابونو نه د ملائکو نه د رسولانو نه دا ټول پکې راځي په داسې حال کې چې برابر ده په دوی باندې يرول ستا دوی لرا او نه يرول ستا دوی لرا داسې شوخه او بعد وای چې دا سواء علیهم چې دینو دا د ان د پاره دغه خبر اول دی او لا یؤمنون خبر ثانی دی ها لا یؤمنون څه دا خبر ثانی دی نو سواء علیهم برابر ده په دوی باندې برابر ده په دوی باندې په دې دغه سوال خلق کوي کنه چې سواه مصدر دی او مصدر حمل ناراضي ځکه چې هغه بیا حمل د صرف وصفي پوښوي او منطقيانو کار دی ته ته وای په معنا د مستوین سره دی اسم فاعل راواخله پوښوي اسم فاعل مې راواغستو اس پکې پاتې نشو مستوین علیهم برابر دی په دوی باندې څه شي ا انذرتهم دا حمزه د استفهام ده خو دلته کې د څه لپاره راغلی ده دلته کې راغلی ده دا حمزه د پاره د استوا د څه د پاره راغلی ده دا د استوا د پاره راځي یا خدا حمزه استفهامیه د پاره د استوا چې دواړه طرفه برابر دي دواړه طرفه یراول او نه یراول دا دواړه برابر دي او دلته کې دا انذرتهم ام لم تنذرهم دا دواړه چې دا وی فاعل د چا د پاره د سوا د پاره نو مونږ وای چې لکان در ته هم خو فعل دی فعل خو مسند له نه واقع کیږي نو دلته کې وای چې لکا بسریان منی چې واقع کی دی شي ښا بسریان مليان څه دي هغه وای بالکل واقع کی دی شي او کوفیان وای نه تعویل د پکې کې انذرتهم انذارک ایاهم څنګه معنی شو مستوین علیهم برابر دے په دوی باندې یو په یو د دوی تا صحیح شو کنه چې دا غي سره بیان وي مساله پکې و سره بیانېږي صرف داراول نه یو سړی اسه داراول وي بس ته وجنم دی او یو داده چې ګوره کدا کار وکا او کني کې بیا دی وجنم پوه شو کنه نو دا چې ور سره خبره کوي ان دغه ته سوې دغه ته انذار خدا چې مساله ور سره بیانېږي قران کریم کې دغه انذار راځي بل په انذار کې فرصت وی وخت ورکي په اشعار کې بیا فرصت نه وی اشعار قران کې نه استعمال شوی او انذار په قران کې څه شوی دی استعمال شوی دی نو دیو جن رسولانو ته څه ویل کیږي منذرین ورته وی کنه نذیر ورته وی نذر جمع راضی دا ورته ولي وای ځکه چې هغه داسې بیان کوي چې یو خو پاغي کې وسره یو خو ډارول وی د عذاب نه د قیامت نه خو ورسره پکې بیان وي ما سم سلام بیان دویمه خبره دارا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دارول خو کوي خو وخت پکې وي دا سې نه وي چې بس د توي چې عذاب راغو چې تاسو ځان برابر دي درس بیا مړ دا سې نه ښا انذرتهم يرول استاد لرا ام لم تنذرهم یا نه يرول استاد لرا اوس دا لا یؤمنون په دې ترکیب باندې دا دویم خبر شو سیم شو دویم خبر شو لا یؤمنون خپسه کې برابر دي دا برابر والے هم کله په دې جانب کې کنه که تاسو خیال وکړئ چې لکه وای دا برابر دي خوان څنګه وای فضل الهی کې میسر شود خوان د ونا خوان د برابر شود ها فضل الهی چې میسر شي د الله فضل چرایشي نو خواندا لستون کې اون لستون کې دواړه یو برابر شي څنګه یو برابر کی مطلب دا دی چې دواړه د خوند غوندي شي دواړه داسې چې لکه لستون کې نو ته چې وای چې يرول او نه يرول ستا برابر دي دي دوه معنی راځي چې کوي يره کوي نه يره ایمان راوړي پوه شو کنه او دوی ماندار چې کوي یری او کوي نه یری ایمان نه راوړي نو دای په شاته وی چې لا یؤمنون نه ایمان نه راوړي په دې کې برابر دي دا څه نه چې بیا سبا ته تبل معنا والی اصلي هغه چې هغه دغه باندې جامع ګنډلې وي درځي باندې او هغه درځي په یو سترګ باندې سو روند زید نومو کنه نو دوی ویل چې خاتلی زیدن قبا زید ما تاسو کړو هغه جوبه هغه دغه کمیس راته جوړ کړو لیت عینیه سوا کاش کې د دواړه سترګې برابر وي دواړه سترګې هیڅ پته پکې نه لګي چې دواړه سترګې څنګه برابر وي په دواړو روغ وي او کنه په دواړو وړوند وي هیڅ پته نه لګي کنه دواړه احتمال پکې شته نو هغه احتمال په سوا کې راځي په دې وجه باندې پس شاته وي چې لا یؤمنون دا نه برابرواله په عدم ایمان کې نه په ایمان کې ایمان نه راوړي په نه راوړو کې برابر والي دي نه دا چې پر راوړو کې برابر والي وي ښا او دا چې کوم دی نو په سورته سورته شعراء نلسمه سپاره آیت نمبر 136 کې دوی تخپل اقرار کوي نلسمه سپاره کې قالوا سواء دوی سوی برابر د پمون باندې او عستا علینا پمون باندې او عستا کته مون ته نصیحت کې ام لم تکم من الواعظین یا نه ته د نصیحت کوونکو نه مونږ ستا خبره نه منو کو نصیحت کې او کې نه کې راتا ان هذا الا خلق الاولین الله وی دا نه دی مگر عادت د پخوانو کافرو دی پخوانو کافرو هم دغه شانته ویل ها تاسو کتل نو دا څه دی دغه شانته د استوا په دې کې د ایمان نه راوړي حج اوس په دې باندې سوال دی سوال دا دی چې یاره ډیر کافر داسې وو چې رستو ایمان راوړو کرای نو راي وړو نو چې هغه ډیرو کافر ایمان راوړو نو دلته کې د لا یؤمنون بیا سمانه چې دا ایمان نه راوړي نو د دې لپاره مفسرین دو دو دو مان دا کړی دي دا توجیهات کړی دي یو توجیه مفسرین دا کړی دا لکه بیزاوی و غیره ما تاسو ته په دغه کې اصول کې مکړی و چې هغه وایي چې د کفارو نه مراد خاص کافران دي لکه ابو جهل ابو لهب وغیره او هغه خو ایمان را نوړو نو بیا وای دا د نبی صلی الله علیه وسلم پیش دا قران پیشن گوی دا بیا دا قران پیشن گوی دا هغه په بار کې او دلیل د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم دا چې موږ وای چې نه په دې څه قرینه مرینه نه جوړیږي دلته کې ته کفر او پیجنا شربینی تفسیر لیکل د خیسته تفسیر د خطیب شربینی السراج المنیر پاغي کې هغه وایي کفر په سلور قسمه دي په سو قسمه دي سلور قسمه دي یو ته کوم دي نو ویل کیږي کفر الانکار یو ته ویل کیږي کفر النفاق یو ته ویل کیږي کفر العناد صحیح شو کنه یو ته ویل کیږي کفر الجحود صحیح شو کفر الجحود دا دی چې د زړه نه منی خو په خلی سره منی په خلی نه منی دي ته کفر الجحود وی لکه کفر د ابلیس ته ابلیس ته خو پته ده چې د ارث حق دی کفر الانکار کفر الانکار دا دی چې پزړه کې هم نه مني او په خلی هم نه مني بس انکار نه منم پوه شئ لکه کفر د ابو جهل کفر د ابو لهب دا د زړه او د خلی د دواړو انکار صحیح شو دریم نمبر دی کفر العناد کفر د زد او د عناد کفر هغه هغه دی چې په زړه کې هم مني په خلی هم مني خو قبلې نه مني چې دا بالکل حق دی لکه کفر د ابو طالب ابو طالب کفر څنګه و د ابو طالب کفر داسې و چې په زړه کې هم منلو چې دا د الله حق رسول دی ورته ونوي وی چې بچي زما دا عقیده ده چی ته چې کوم دی نو ته من خیر ادیان البریه دینا ته د مخ ته زمکه د ټولو دینونو نستا دین بهتره دی پوه شو کنه خو او دایم ته وی والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتا وسد فی التراب دفینا وی بچه تا ته بدا مشرکین مکه غوته در نه وړي تر سوچ دې زخه ورته نیم سپارل خوښوي خدای په اخره کې وی چې لولا الملامت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا وکچرته ملامتیا نه وي خلق را تکنزن نه کولې د دې ير را سره نه وي نو تا به کتلیو چې ستاد دین به ما سره کړه دا به مې قبول کړه وي ما به دا کړه وي وی نه منل دي ته کفر سوي عناد ورته وي سلورم قسم کفر النفاق دي څه شي دي کفر النفاق کفر النفاق دي ته وای چې په خلی اقرار کوي او په زړه کې څه کوي په زړه کې انکار کوي نو دا څلور قسمه کفر تاسو پیژند کفر جحود په زړه اقرار په خلی انکار کفر انکار په دواړو انکار کفر عناد په دواړو اقرار خو منل نو پوش قبل ول نه او سلورم کفر چې کوم دنو کفر نفاق هغه کفر دی چې په خلی منی په زړه کې نه منی بیا دې کې زموږ استادانو یو دوه قسمه نور جوړ کړی دی و یو کفر جهلی دی کفر جهلی یو کفر عنادی دی دا مخکې عنادی بیل تیر شو دا بیل عنادی دی کفر جهلی اگر چې یو سړی ناپوه دی نه مني او کفر عنادی هغه دی چې خو پوه دی او قصدن نه مني قصدن نه مني نه منم دلته چې کوم دنو هغه دغه دا مراد د کافرو نه کم کافر دي هغه کافر دي چې هغه عنادي کافر عنادي کافر دي خبر ته پته راځي دا حق دی خو نیمه نه پوښي نو دا هغه خلک یو دلیل کې مونږ سره ساتي دلیل کې مونږ سره دا دی چې دا دغه سره مقابل راغلي د مؤمنانو سره مخکې چې کوم صفات تیر شو هغه د کامل مؤمنانو صفاتو نو دا به کامل کافر سور کافر سور کافر هغه چې خفه پوي خفه پوي او نیمه دویمه خب دویمه قرینه په مون سره دادا چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم ختم الله مهر وهل دی الله تعالی علی قلوبهم پزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او پغوګونو د دوی باندې وعلى ابصارهم پسترګو د دوی باندې غشاوتن یو قسمه پردی دی یو قسمه پردی دی ولهم عذاب عظیم او خاص د دوی لپاره د لوی عذاب لوی عذاب د دوی لپاره دی ختم الله علی قلوبهم یو دا د مخ کې سره په کم ترتیب باندې لګي بعض مفسرین وای دا د مخ کې د پارا علت ته وجه ده لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی نه راوړي ختم الله زکه چې مہر وهله ده الله نو په دې معنی سره چې علت جوړ کې بیا لک سوال پر راځي سوال دارا دي چې بیا خدا غریب مجبور شو بیا څه شو بیا خو مجبور شو نو چې الله په مهر والے راغی د وجنه د ایمان نه نصیب کیږي نو بیا عذابای ولي مونږ وای داسې مکه علت مگر دا ها تراشه نتیجه وګرځا خبر آسان ده لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ګورې معنی ته ختمه اوس دې ټکی ته ګورې دوی ایمان نه راوړي چی ایمان نه راوړي نو الله په مهر والو نتیجه شو چې ایمان نه راوړي نو الله په مهر والو اول د کفر وکړو ورستو په الله سوالو ورستو په الله تعالی کو مهر والو ها لکه سوره النساء آیت نمبر 155 تاسو راو باسي حال ته تاسو پته ولګي نو باسو فبما نقضهم ميثاقهم په سبب د ما تولد دوی لوز لرا دوی لوز مات کو وکفرهم بیاات الله او په سبب د کفر د دوی پایاتونو د الله باندې وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا چې دوی به ویل زړونه زمونږ قلفن دا بندي په پردو کې یا ډک دي د علم نه اوس راځه په دې بل تبع الله بلکې مهر وهل دی الله تعالی علیها په دې زړونو د دوی باندې بکفرهم اے بل تبع الله علیها بلکې مہر وهل دی الله تعالی په زړونو دی باندې به کفرهم په سبب د کفر د دوی اول کفر وکړو نو رست په الله مہر والو اول کفر وکړو رست په الله تعالی مہر والو ها دی تکلا ختم لفظ راځي کله تبع لفظ راځي کله به د لعن لفظ راځي د څه لفظ به راځي د لعن لفظ به راځي لکه سورته بقره اتا اتیا آیات تاسو راو باسي اتا اتیا آیات ها هم د کمان د ختم مان د مهر ها پیدا مکو خدي په دې کې وګورئ سوي وقالو قلوبنا غل وای دوی زونه زمونږه باندې یا ډکتی بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې په سبب د کفر د دوی اول کفر وکړو رستو په لعنت شو خیال مو دی فقلیلا ما یؤمنون نو ایمان راوړي دوی لږ غوندې لږ غوندې ایمان راوړي سوره النساء آیت نمبر 46 راو باسي پیدا مکو من الذين هادو دا کسان نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمه عن مواضعه علي کلمې د خپل ځایونو نه ويقولون واي سمعنا مونږ واوریدل وعصينا بیا وینا فرمانی کو مونږ واسمع او بیا پیغمبر بیا د بکی وای واور غیر مسمعين په داسې حال کې چې ته نه اورول شوی لیکن لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې به کفرهم په سبب د کفر د دوی باندې په سبب د کفر د دوی په دوی باندې لعنت شوی دی دارنګه سورته انعام راو باسي سورته انعام ها په خمانه به اوس واضح پوه شي سورته انعام دغه سورته نساء کنه نو ونقلب افعدتهم او اړو مونږه زړونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی د حقنا په حق باندې مونږ د زړه او سترګې نه پریږدو ولی کما لم یؤمنو به اول مره کاف تعلیلیه دی د دې وجنه چې دوی په دې باندې اول ځل ایمان نه دراوړې چې اول ځل ته انکار وکړ الله وی دوی ته د سره را پریږدم پوه شو کنه ونذرهم او پرېږدم دوی پرېږدو مونږ دوی فی طغیان په سرکشو خپلو کې یعمهون سر نګون سر خطا سورت متففین روبا سی درشم سپارہ آیت نمبر 14 ا پیدا وکړو کلا بل کلا بل هر ګردا سن بل رانا علی قلوبهم بلکې زنګ راوست د پزړونو د باندې ما اغه عملونو کانو یکسبون چې ودی کون کې داغه عملونو د عمل کړه دی اول رست په زنګ راغله دی اوس تاسو د ختم الله علی قلوبهم په معنا پوه شئ چې اول د کفر کړه دی رست په الله مهر والده او د دې مثال داسې ښه د دې مثال داسې اول کار اختیاري رست خراب شي یو سړی دی مثال کې طور پر یو حسین مخ ولیدو او یو حسین جنۍ ولیدا یا سو ولیدو انو بیا ورته تو وای چې لکه نصیحت ومنه او دا دغه مکه وا دا چاته ګوره ما بیا به لیوانه شي دماغ به خراب شي به خلک تنګي دی وینا نه او دی ورځي دا غي په کوسو کې ګرځي را ګرځي نو اول کې خدا کار اختیاري ده کړی او روز ته د خپل اختیار نه وګړي چې وته بیا پسې ماشومانم ټوکې کوي ارسوک پسې بیا ټوکې شروع کی کنه بیا پس بیا پکې راګیر شي بیا د غیر اختیاري کار شي بیا خلک په کانو ویلي وای دا وګوره دی لیونی پوه شو که نه په شرمونو وشرمېږي بدنام شي دغه شان دا کافر په اول کې دوی ایمان را نوړو نو چې کله ایمان را نوړو نو الله تعالی په سو کړو مهر لګولو او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی دومره اختیار داس یو اختیار دی یو نوع اختیار دی چې الله دی بنده ته سکړه دی ورکړي پوښوي چې دا غي ادراک مونږ نشو کولی بس د هغې اختیار په فعل کې دی په خلق کې نه دی په هغه فعل کې چې کوم اختیار دی هغه چې کله دی په بل طرف استعمال کې نو بس شي غرق شي ورستو بیا د کار چې کوم نه د لاسه هغه اوزي نو داسې شو ختم الله علی قلوبهم نو دا سوټ کې د دې لپاره استعمال شوی ختم دی تبعدا تقلیب دی لعن دی رین دی ها سو دی رین دی نو ختم تبع دا ټول یو معنی ده داغه ګناهونو اثرات په د باندې داغه انکار اثرات د په زړه باندې وشي او د د زړه چې کوم نه هغه چې په هغه باندې بند شي ها بند شي حدیث کې راځي ابن کثیر را نقل کړی د ابو هريره سے روایت ده کله چې بنی آدم یو ګناه وکړي نو د د په زړه کې یو نقطه وشي تور غونته بیا چې وکي هغه بیا په سنوره مضبوطه شي بل وسلو شي حتی کده توبه او با سره خو ختم شي که توبه ونه با سره یو وخت داسې راځي چې زړه ټول تک تور شي چې تک تور شي بیا پکې د هدایت څخه دغه پاتې نشي دغه درجه ته چې ورسیږي ته ختم وي ختم معنی مهر طبعا ورته وي طبعا دغه ته وي پوښښ کنه یو شی باندې مهر لګول لعن د الله د رحمت نه شړل الله د خپل رحمت نه وشړل هدایت په بند کوتل او دغه چې کوم ده رین زنګ پر راشي د دې ګناونو زنګ پر راشي هغه زنګ چې کوم ده نه غیر څه کې غیر راپټ کی تاسو په پوه شئ خدي اوس ختم الله ختم په اصل کې ویل کیږي په لغت کې سچې تا د یوسیز اخیر ته رسیدل د یوسیز اخیر ته رسیدل دی اخیر ته چې کله سړی ورسیږي نو بیا که خیال دې کړی بیا الته خلک مهر وو دا مور په اخر کې ویل کېږي ځکه ورته خاتم وایي ته کو ته سوې خاتم نو دا هغه اخر کې چې مور ولګي نو دا وسره لازمی معنی دا لازمی معنی بیا د لازمی سره لازمی دا ده چې کله ته خط اخر ته ورسه او بیا دې څه مور ته واله نو بیا را بند کې په لفافه کې واچي دلته چې کومه معنی مراد داغه د لازمی د لازم سره لازمه معنی ده صحیح شو د لازم سره لازمه معنا ده څنګه ده ختم الله علی قلوبهم بندول معنا اخیری ده کنه خط رست به خلق باندې نو ختم الله بند کړی دی الله تعالی علی قلوبهم زړونه د دوی د هدایتنا وعلى سمعهم او غوګونه د دوی د هدایت نه بند کړی دی هدایت لارې په باندې کړه صد اسباب الهدایه دا دغه بل فریق مقابل دی مؤمنانو مؤمنان څنګه اولائک علی هدم من ربهم هغه هر وخت هدایت سره یو ځای ګرځیدو او دې چې دې نو ختم الله علی قلوبهم په د باندې لار دروازه د هدایت بنده ده د سره به د هدایت اونمومي ځکه چې اسباب د هدایت درې دي خاصو دي درې دي زړه دې بیا ورپسې غوګونه دي بیا سترګې دي اول په خپل زړه کې فکر وکي په دلایلو کې سوچ وکي نو نتیجه ته راو باسي او حق مانی کدا دې اونشي دا طاقت ته نه کیږي نو بیا په غوګونو باندې د چانه بیان واوري تقریر واوري پاغي عمل وکي که دغه دوی مو منشي نو دریم دای چرته کتاب وګوري دا غي نصر واخلي دلایل لا واخلي خو لیکن په مکافر عنادی باندې درې واړه باندې شوی پزړه کې دې فکر نه کوي صحیح شو کنه په غوګونو باندې دی دا څه ځای ته نه دی چلته قران ویل کیږي په د بد لګي ها په د بد لګي الله تعالی ورته نه راپری دی دریم نمبر چې کله دا نه کیږي نو بیا لاړ شي تر تدان نه خپل کتاب وګوري نه دې په کتاب کې په دبا خبره بد لګي وای نه نه بس دا دا زموږ پوه شو دا ځل وګوره الکه وګوره نو بیا مطلب دا دی چې روست خپل دغه او کنه خپل وتا ته پته ولګيږي چې دې کې څه دي نو دا چې دا درې واړه لار چې کړه د هدایت بندیش نه بل بیا پس لاړ سړی ته پښ بیا د ایمان نه راو دغه شانتي بل خبردار چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم دا درې ځکه یاد کړل اول دې په زړه کې اهل حق بد ګڼي حق پرست سړي سره په زړه کې سخت بغوزي نو په نېشنلي سړي مولا بد لګي خان نفس مولا په بد لګي اهل حق سره بغوزي دویم نمبر بیا چې کم دویمه مرتبه ته لاړ شي نو بیا پر هغه بیان بدلی پوه کنه وعلى سمعه نو بیا درې مرتبه دا سره راځي کنه وای دا نظر می په خنه لګي دا سترګې می په بریخي پوه شو کنه د څه خندیر بیا د درجه ته ورسیږي دا ځکه دا درې مراتب هغه ذکر کړل ها یعنی مطلقاً کافر مراد نه دی کافر عنادی دی عینات کافر ا او عینات او عینات کافر هم نو ویل کړه ختم الله علی قلوبهم نو بنکړی دی الله تعالی زونه دوی مہر والد پر زونه دوی باندې نو بنکړی دی د هدایت نه د هدایت نه بندی ښا وعلى سمعهم دی وعلى سمعهم کې د مفسرینو دوه تر دي یو طرز د مفسرینو دا دی چې دا لګي رستو دی وعلى ابصارهم سره دا سی وایي او په وګونو هم مهر دی مهر د وګونو پردي نه دي پردي پستر ګوري په وګونو باندې څه دی مهر دی ها لکه که تاسو وګورئ سورته جاسیه آیات نمبر 23 تاسو راو باسي 25مه سپاره کې جاسیه آیات نمبر 23 ها دا مکو افرایت من اتخذ الهه هواه آیا تعالی دې دغه سړی چې هغه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي واضله الله او گمراه کړي الله تعالی دې علی علم مع علم سره د علمنا وختم علی سمعه ګورئ دلته کې مهر په سر راغی په غوګونو راغی کنه په غوګونو مهر دی وختم علی سمعه او مهر والد په غوګونو د باندې وقلبه په زړه د باندې وجعل علی بصره غشاوه او ګرځولی دی پیدا کړی دی پستر ګور د باندې پردې نو دا د هغې سره لګول پکار دي خیال مو کو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعضې د بعضې تفسیر کوي خدي دا کې راته وښوله چې پردې په چا لګېدلې دي پم دغه لګی دی پستر کو باندې دي صرف او په غوګونو او په دغه باندې زړه دواړو باندې ته مو خور دی ښا ختم علی سمعه وقلبه نو دایره توی او کله کله خیر طبع علی الابصار مو لکه سوره النحل 184 نمبر آیات کې طبع وای ختم نه وای طبع چې کوم دنو هغه وای دغه طبع بیا دغه ته دغه کیږي پردې پکې مراتلی شي لکه سوره النحل آیت نمبر 118 وباسي اولئک الذین دا کسان دی طبع الله علی قلوبهم چې الله د دوی په زړونو باندې مهر والد او سمعهم په غوګونی ورل والد او ابصارهم او په سترګو والد و اولئک هم الغافلون او دا کسان بے پروايي کوونکي دي د دلایل د حق نه داسري دغه ځکه ورته دا مهر په سترګو باندې میاد کوي په سترګو مراغله خو په تبع سره په ختم سره نه ختم چې دینو هغه سره یاد کړل دي هغه غوونه او بس زړه په دې دواړو باندې دي ختم الله علی قلوبهم نو مہر واړ دی الله په زړونو دوی باندې الله د دې زړونه بند کړی نو دلته کې دوی وایي چې ګوره یو زړه دی یو فعاد دی یو صدر دی څه څه نه دي زړه فعاد فعاد او صدر فعاد هم کړی زړه خو دغه د عقل محل ته وایي چې کوم ځای کې عقل پروت دی د دغه چې کوم د اهل شرع او د منطقيانو په دې کې اختلاف دی چې عقل په کوم ځای کې منطقيان وي په دماغ کې او اهل شرع وي چې نه په زړه کې دي ها دماغ نه کاریږي بیا دا غي نه استعماليږي خو زړه کې پروت دی ځکه سورته انفال کې براشي بیا کې هغه کې اعراف کې الہم قلوب یاقلون بها ام لهم آذان يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها التراضي کنا نو قلوب سره سره دي يعقلون بها نزړه کې عقل فروت نزړه خو محل د عقل ته خزړه وي قلب ته وي دا غي د پاسه یو پرده ده بیا پای کې هغه باندې هغه ته فؤاد وي او دا غي د پاسه بیا صدر دی هغه ته سینه وي صدر او سینه صحیح شو کنه نو دا درې سیزونه بیا دي اوس الله تعالی یاد کو چې ختم الله علی قلوبهم نو دلته مراد ذکر د محل دی او مراد تنه حال دی ها ذکر د محل مراد تنه حال وای لکه ته یو دا راکه یو ګلاس وراکه نو ګلاس باندې ته څه کې د خدای بنده کې چاته شدار کو نه نه ډک غواړي هغه مقصد هغه شربت سره مقصد یې هغه شربت سره د ذکر د محل مراد حال وای نو زړه خو د ټولو خلکو شته د ټولو خلکو ته ولې نصیحت وانه غستو الته مراد ته نه حال دی لمن کان له عقل چې د چا خو عقل سلیم وي او القى السمع یا غوکی دی او هو شهید او په داسې حال کې دی حاضر وي د زړه نه نو الته قلب مانند سره د عقل سره دلته کې بنکړي دی الله تعالی عقل نه دی وعلى سمعهم او مهر وهل دی الله تعالی سمعهم د اورید د په قوت د اوریدو د دوی باندې په قوت د اوریدو ولا دغه مہر والده دلته کې سوال لازم چې را قلوب جمع راوړه او سمع مفرد راوړه بس وای هیڅ خبره نشته د اسم جنس کې او اسم جنس چې کوم دینو په قلیل او قلیل او کثیر دواړه باندې اطلاق کیږي نو خبره اباظه پکې وای چې نه دلته کې څه دی کله کله ابصار براشي او دا غینه به مراد بصیرت سبت مرادی بصیرت عقل لك ان في ذلك لعبره لاولي الابصار نو ابصار د سترګو والا لپاره عبرت ته نو ډیر سترګه ورږي خو عبرت نه علي نه وای دین مراد څه دی بصیرت ته عقل ته مراد دی صحیح شو او کله ابصار چې کوم دینو هغه سوي هغه په معنی د قوت باصره سره او سترګې چې ته ګورې کنه تا ته اوس یو لسل سیزونه ښکاري درته مخامخ خو سمع مفرد دا یو وجه پکې دام ذکر شوی سمع ځکه مفرد راوړو چې په سمع باندې یو خبر اورېدل کېږي چې کله دوه کسان شروع شي بل ته سړی وایي ته لږ غلی شې اورېږه دا خبره وره خبره وره څه دی که نه نو په دې وجه باندې وایي مفرد راوړو دا خبره هم صحیح ده پوه شوې خو به هر حال دا شو غشاوتن پردی دی غشاوتن یو قسمه پردی دی خالن دا کدا نکره ده نکره ده کنه نو یو قسمه پردی دی خا غشاوا پردی تا ما یغشا پوه شو کنه هغه شی چې هغه پټول کوي نو د تانه پټ کیو شی نو هغه ته سوي لکېږي هغه ته غشاوه وای پردی ورته وای ښا پوه شو کنه په خوا یو طالبو هغه سبق ویلو چې ته استاد سره بیا استاد مرشد چې هغه استاد مړ شو نو دې بل مولا لاړو هغه ته ویل که څه سبق وای دوی ته ویل چې خو عشق د شاوه وي هغه وی دا د کم فن کتاب دا خو ماته ګران دی یاره ته داس چلو کا چې پلاني دا کې وغټ مولا دی هغه ته لاړ شو هغه ته چې لاړو هغه ته ویل که ته سوای وي دا به شاوه وي دوی چې هغه شاوه په کم فن کې خو دومره خبره ده چې دا کتاب ته شروع کو نو د مقدمین به ماته پته ولګی چې کم فن کتاب دی بیا ورسته پکې چلی وي هغه چې کله سبا ته طالب کې ناس ته ویدا وای کم سبق چې دی کم ځای نه بوای وی غندرغی شین دا شاو دا وتا دو پښتون غشاوت نه خدای دې کار کمال دې شین کوم آی ټول شپه ستاره لاس په دغه کې سوچونه کول چې دا بسې کنه نو دا غشاوا به هر حال څه تویل کیږي پردی تویل کیږي یو نوع پردی دی یو قسم پردی نه کړي ذکر اوړه چې دا یو نوع طرف ته اشاره ده چې هغه غیر معروفه ده لیدې نشي ته بوا چې څنګه ما خو کافر ته قتل دومره دومره سترګې وي او خې ما ته قتل او زی لیدم نو الله وای نه دا پردی تا ته نخکاری کنه دا غشاوت یو نوع پردی دی لا تدرا چې هغه لیدل کیږي نه پوه شو کنه دا غي ادراک نه کیږي تاسو پوه شئ په دې باندې خجی غشاوا بل ټکه چې کوم دنه پدې کې سکیږي بل ټکه پدې کې لفظ دا غطا استعمالیږي غطا او غطا صحیح شو کنه دا پکې هم استعمالیږي ها لکه سورته کهف آیت نمبر 101 روبا سي تاسو سورته کهف آیت نمبر 101 ها پینځل شپږ سره لوی خنزیرو دا غلونه وی هغه به وی یاره مونږه مطالعه کو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نقل کفر کفر نه باشه وی سار چې اسپې شروع شي مونږ ټول مطالعه خراب کړو هغه دغه بکیدو درس پکیدو کنه د قران روزه کې هغه په دې دومره باندې لګیدو دومره په بد لګیدو داسې خندیر خلک وی په معاشره کې نو دا دې ته ویل کیږي دغه رنگ کله حجاب لفظ د دې پر راضی لکه سورته حامیم صدر او با سی سلور ما یاد خا حامیم صدر صدر رشتمه سفاره کې خو لفظ د غشاوه چې دا د ټولو نه جامع دی سوره بقره کې ما تاسو ته ویل دا فستات القرآن دی په دې کې به جامع جامع الفاظ راوړي ښا غشاوه په دې وجه بیا د زړه او د چا د پاره د زړه او د غوګونو د پاره مهر استعمال کوي دې د پاره چې دا پاره چې د یوې غاړې نه ناوري د یوې غاړې نه ځکه زړه او زړه د هرې غاړې فکر کولی شي او غوګونه د هرې غاړې کته تاسو د شا غاړې आवाज کې اوري کنه اوري اوري پوه شئ سترګو ته پردي ځکه یاد کړئ چې صرف سترګې صرف مخې ته لیدل کوي چې کم خوا دې سترګې وي نو دا غستر ګوړان دې لیدل کیږي کنه او چې سترګو ته وړاندې ته پرده رااله نه بیان کیږي خو شوي نو ځکه وته غشاوه ولهم عذاب عظیم اوس دا تر دې پورې چې کوم دینو دغه سوکړل د دوی هغه دوه حالات نور ذکر کړل چې هغه ذکر کړل نو اوس د دینه پس تخویف او خروی ورکي ولهم او خاص د دغه کافرو د پاره عذاب چې دا دا عنادیان کافر دي چې په کفر مړ شو نو د دوی د پاره عذاب عظیم عذاب لوی دی عذاب ناشنا دا نکره راوړه ناشنا عذاب دی عظیم ډیر لوی دی ډیر لوی عذاب دی ښا دا چې ویلو نو دلته کې په دې آیات باندې مرجعه او ځان ترا منډې کړې او خوارج ځان ترا منډې کړې مرجعه وی ګوره مونږ درته وی نه چې دا تقدیم د ما حق او تاخير چې وشو ولهم عذاب عظیم دا مبتدا مؤخر د موصوف صفت او لهم خبر مقدم دی نو تقدیم د ما حق او تاخير یفید الحصر والاختصاص اختصاص را ولی خاص د کافر د پاره عذاب شته دي مسلمانان چې څه کوي کوي دي چې یو پیر کلمه ویل ده اسم نشته دي اسم نشته دي دا د مرجع او رایوا دی خو ته خوارج وی الکا وی مونږ د توی نه چې عذاب د جهنم چې دا خاص ته کافر پوری نو دا سوق چم جهنم ته دی هغه بکاتی چې سوق هم جهنم ته دی بکاتی نو ګناه کبیره والا هم جهنم ته ځي لہذا دام کافر دی مونږ دواړه غلط دي دواړه غلط دي دلته کې دا خاص عذاب چې ویل دی نو دا هغه عذاب دی چې عظیمون دی چې کوم یو دی عذاب عظیم دی عذاب عظیم لوی عذاب چې دی هغه کافر پورې خاص دی لوی عذاب چا پورې خاص کافر پورې اوس مرجئه او تاسو وایي چې عذاب مطلقاً کافر پورې خاص ته مونږ وایي نه عذاب مطلقاً کافر پورې نه دی خاصو عذاب چې کوم دی نو لوی عذاب کافر پورې دی نو دا مسلمانان به هم عذابي کې چې کوم ګناګاری خو وړو کې عذاب خاص صحیح شو او خوارج تاسو چې وی چې بس چاتم چې عذاب ملاوي دا به کافر ځکه چې تخصیص ته نو مونږ وایي چې لکه هغه تخصیص ته عذاب عظیم دی بعض خلک به جهنم ته لاړ شي خو د هغوی عذاب به عظیم نه وي صحیح شو اوس عذاب عظیم هغه کې څه صفات دي په عذاب عظیم کې بیا څه صفات دي یو صفت پکې دا دی چې خالدین فیها ابدا عذاب عظیم هغه چې همیشه به پکې وي پوه شوې مسلمان داسې نه دی دویم نمبر د عذاب عظیم داره چې لا یخفف عنهم العذاب عذاب به تنس پکیږي نه کمیږي بنا صحیح شو دریم نمبر د عذاب عظیم په صفاتو کې مفسرین وای چې هغه څه دی احاط بهم سرادقها سورته کهف کې وراشي ښا احاط بهم سرادقها هغه دیوالونو بغیر چا پیر نه راګیر کړي پوه شو کنه مسلمان عذاب په دې شکل څلورم به پکې حول وی عظمت پي او لوی دغه به دهشت پي پکې هغه عذاب ته څه ویل کیږي عظیم ورته ویل کیږي ښا او دغه مسلمانانو ته کوم عذاب ورکیږي هغه عظیم نه وي ومن الناس اوس دا تر دې پورې دا تخویف اخروی ورکړو دا دوی مډاله ذکر شو د دوی مډالې پنځه حالات او بیا تخویف اخروی په پوه شوي کنه دا دوی مډاله چلاړه نو ومن الناس درې مډاله شو چې خلک درې مډاله دالي ښا دو رنگی خلق پوچی دو پړک خلق خا سوک دی منافقان دی دل تکي کتا سو خیال وکي نو مخ کې واو واو نه راوړو کنه ان الذين كفروا کې واو نه راوړو دلته کې و من الناس کې واو راوړو دا ولی ځکه چې د دوی د دې دواړو مخکینو سره تعلق سره دغه مخکینو خو یو بل سره تعلق کټو یو خالص مؤمنو کافر سره هیڅ نو یو خالص کافر او هغه د مؤمن سره هیڅ نو خدا و من الناس سره د دې دواړو سره تعلق شته مسلمانانو سره په جبه تعلق دی کافر سره په ځړه تعلق دی خیال مو ده کنه نو ځکه وو د جمع د پاره ور سره راوړو عاطف ځکه کوټه مخ کې باندې او ځکه د دواړو نه روستم راوړو چې د دواړو سره انډیوالی شته کنه نو په دې وجه باندې راوړو ها و من الناس او بیا د اغنو نمونه واغستل الذين يؤمنون بالغيب المتقين او الذين كفروا د د نوم ناری ښا ولې ځکه چې د د عقیدم داسې پټه ده نو ځکه الله تعالی دا نوم دې ځکه پټ کو چورګا دا دغه شي ومن الناس دا د منافقانو حالات تدې نه شروع کیږي او دا حالات با چلیږي تر 14 نمبر آیات پورې په دې کې به فمیانس کې دې ته تخویفات وي او نور زجرونه دي ښا دا مخکم زجرونه دي کوم زجرونه دي دا زجرونه به ورکی په 15 لسو خصلتونو باندې دوی کې پنځلس بد اخلاق بد اعمال بد اقوال بد کردارونه دي پاغي باندې به تصور کوي زجر به کوي شکنی به پاغي باندې هغه به ذکر کوي د منافقینو حالات په قران کریم کې په مختلفو صورتونو کې راغلي دي په مختلفو صورتونو کې په سورته بقره کې شته په سورته آل عمران کې شته صحیح شو په سورته نساء کې شته په سورته مائده کې مشتا دغه رنگ بیا چې کوم دین ورپسې لار چې په سورته انفال کې شتا په سورته توبه کې خو بیا سم دنیا دی ولا استری په سورته نور کې شتا دا څه په سزا دا په ټول په ډیرو سوراتونو کې دا شته دي چې مجموعه راجمه کې تقریبا 200 سره پاسه 200 تر رسیدي دا د دې صفات کې خاص صفات المنافقین خدا ما تاسو ته وی چې په مختلفو صورتونو کې دي ولی په یو صورت کې نه ذکر کول ټول دا غي وجه ده چې د دې منافقینو صفات مختلف دي په دې صورت کې چې کوم ذکر کوي دا صورت چون کې اول هجرت شوه دی مدني صورت کې اولنې اول هجرت شوه دی ایمان راوړې شوه دی نو په دې کې باندې دوی هغه صفاتونه ذکر کوي چې ایمان او د هجرت سره تعلق لري صحیح شو په سورته آل عمران کې د دوی صفات چې ذکر کړي نو پاغه کې د غزوه احد بیان دي نو د غزوه احد متعلق او داسې جنگ متعلق چې په هغه جنگ کې مسلمانانو ته شکست وشي د منافقانو بیا څه کیفیت نو الته ورته هغه اغراض نخکار کوي په سورت النساء کې بیا د کور هغه دغه قوانین بیانې کورنی قوانین نو د کورنی قوانینو متعلق ته منافقانو سکاری ورپسې وروسته سیاسی قوانین بیانې پاغي کې د منافقانو سه حالت نو هغه ورته ځای په ځای سکی دا ذکر د جدا جدا د ذکر ذکر کوي ها ها د ضرورت مطابق بیا ورسره چکم دی نو منافقین دا درې قسم دي سو قسم دي درې قسم دي یو منافقان دی منافق منافقان د قبل الهجرت د مکی منافقان ایت شکی منافقان وای سو ته وای شکی منافقان په مکه کې منافقان خو هغه منافقان چې وو هغه هغه قسم منافقانو چې دا غوي شکو هغه یقین نشو کولای چې حق کم دی او باطل کم دی او دی وجه نه کله تاسو چې مکی صورتونو کې منافقانو بعضی حالات ویني کنه نو دا به نه وایي چې یاره دا څنګه چل دی دا منافقان پکې د چرته نه راغلي په مکه کې خو نو نه مکه کې هغه قسم منافقانو لکه سورته عنکبوت کې وراشي کنه ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله دا منافق صفت ده لیکن هغه منافق د مکی منافق ته شکی منافق ده دویم قسم منافق هغه دی چې هغه په خلی اقرار کوي د وجه د یاري د مؤمنانو او په زړه کې څه کوي انکار کوي دا منافقان د مدینه کې را پیدا شو د مدینه کې را پیدا شو د مسلمانانو طاقت راغی نو دوی پیدا کار شروع دریم قسم منافقان چې دی هغه منافقان دي چې هغه عملی منافق دي سم منافق وي عملی منافق هغه ته وایي چې دا هغه هغه کارونه صادر کیږي هغه ګناهونه کوي چې پاره کې معنی د دوکي پرته معنی د سپکه پرته د دوکي لکه حدیث کې راځي آیت المنافق ثلاث علامی د منافق درې دي اذا وعد اخلف کله چې سکی وعده کی مخالفت کوي نو دوکش وکړه و اذا حدث كذبا کله چې خبره بیانې نو سکه دروغ پکې وای نو دروغ دوکا شو کنه و اذا تمنا کله چې سره امانت کې خو دې شنو خانه دې پکې سکه خیانت کې دوکا شو کنه د دوکي معنی ته پکم اعمال کې پرتې نو هغه دغه یا حدیث کې راځي چې تلک صلات المنافق دا مونږ د منافق دی یترقب الشمس انتظار کوي د نور د مازیګر خوشوي حتا اذا کان بین قرنی شیطان کله چې دا نور د دوه کرونو د شیطان ترمنځ شي زیړی ته ورسیږي پوش کنا قام نو دې ودریږي فنقرها اربعا مسلور ټونګي وای لکه چرګ د ټونګي غونته سلور ټونګي وای لا یذکر الله الا قلیلا نه یادې الله تعالی مگر لږ وندې اوس دا سې نه چې تا در تسوک لیدلی چې هغه انوار په جړی کې مونږ کوي اته او توا چې یار دا خو منافق ته وجل غواړي پوه شو کنه نه دا منافق عملی دی دا منافق عملی دی بیا ډیر سیند راځي د خپو دا دغه او بخلی سړي فنسي دا چې د خپو د لاندې تم منافق وي خو دا منافق عملی دی د ته کافر نه ویل کېږي دا اعتقادي کافرو نه دی ښا نو دا دریم قسم منافق دی دلته چې کوم منافقانو حالات بیانې دا مدني منافقان دي ښا او دې کې چې کوم دین ورسره بعضی وایي چې مکی په کیمرا دي مکی کوم دا صفات موجودو خو به هر حال دادي ومن الناس نو دا دریم قسم شروع شو بعض د خلقنا من اغدی یقول آمنا بالله چې وای مونږ ایمان راوړل په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ رستنی باندې وما هم بمؤمنین او ندی دا خلق مؤمنان اوس دلته کې یو خدا ده چې الناس څه ته وایي صحیح شو کنه ناس اصل کې خلق او تقوی دا اسم جنس ته یا جنس ته او اسم جمع ده یا جمع ده او دا معقول ده دغه نه د نوسن نه نوس حرکت ته وایي څه ته وایي حرکت یا بعد وایي معقول ده د انس نه حسن انس نه انس محبت ته وی کنه وما سمي الانسان الا لانسه ولا القلب الا لانه يتقلب انسان ته انسان نه دی ویل شوی مګر د انس ته وجنا او زړه ته زړه نه ویل کیږي یته قلب ته نه ویل کیږي لانه يتقلب ځکه دی اوړي راوړي خو څه کنه په دې وجه ورته ویل کیږي تقلب اوړي دور اوړي ته وی نو دا دغه شو او دلته کې مراد نه بعض انسانان و من الناس نمانه دا شو چې من تبعیزیه دی بعض خلق من هغه سوکتی یعنی و من الناس ناسن په خلقو کې بعض خلق دي ښا من هغه هغه خلق دي یقول آمنا چې وای مونږ ایمان راوړل دي ایمان هم راوړل دي بالله په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ رستنی باندې ورپسې رستوي وما هم بمؤمنین ندی دی مؤمنان عجیب خبره نه په کلام کې لک تضاد راځي تضاد دارالي چې اول کې وای اغه وای چې امن نامو ایمان راوړي رستو وای چې وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نو دلته کې ته وته وا چې د قول نه مراد څه دی د قول نه مراد قول لسانی دی د قول نه مراد څه دی قول لسانی دی فقط په جبه وای په زړه کې نه وای ها قران کریم اطلاق د قول په ډیرو سيزونو باندې کړی دی ها لکه په سو معنی باندې کړی دی یو قول راضی په معنی د سره د قول د الله لکه سوره النحل آیت نمبر 51 سوار د سم سپاره ها د الله قول تم قول ویل کیږي وقال الله وای الله تعالی لا تتخذوا مجوړوي الہین دو خدا دو خدایان اثنین دوا دو خدایان مجوړوي دو خدایان انما هو الہ واحد یقینا الله تعالی یو معبود دی فایا فرحبون خاص زمانه وی ویریږي نو وقال الله وای الله دلته کې قول څه دی د الله کلام ته قول ویل کیږي ها خوشي ځکه خو مونږ وایو چې القرآن اسم للنظم والمعنى معا قرآن د نظم او د معنی د دواړو نوم دی او دواړه کلام الله دی دواړه څه دي کلام الله دی خوشي دا د الله تعالی کلام دی د الله په قول باندې اطلاق د قول کیږي دا رنګي سورته تکویر آیت نمبر سورت تکویر چې کوم دی په هغې کې راځي د شمس کویرت کې هلته کې په اطلاق په وحې باندې کېږي ښه اطلاق په وحې باندې کېږي آیت نمبر انیس وګورئ آیت نمبر انیس پیدا مکړو دلته به تاسو غو اشکال حل شي مشکل ځایونه دې سره ټول حل کیږي دا موږ چې دا ټکی ګورو کنه نو دې سره تاسو ډېر مشکلات حل کیږي سبا تاسو ترجمه کوي نو پار دا کې به تاسو ته پته لګي دا باندې اعتراض نه راځي دلته کې وایي انه یقینا دا قران چې دی لقول رسول کریم دا وینا دا رسول عزتمن دا رسول عزتمن څوک جبرئیل علیہ السلام نو دا جبرئیل علیہ السلام وینا د قران مون خو دا الله قول دی پوه شئ نه نو دلته کې وایي لقول رسول کریم دا وحی د رسول عزت من دا دا وحی غراول دلته قول په معنا د وحی سره دی یعنی ما تکلم به چې فقط هغه په خبرې کړې دي نور بنیادی وینا د الله تعالی بنیادی وینا د چا ده د الله ده دغه رنګي فقط د جبه خبره چې صرف په جبه وی لکه سورته آل عمران 167 آیات تاسو راوباسئ پیدا مکړو دلته سره دلته دا وليعلم الذين نافقوا دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی منافقان وقيل لهم ويل چې دې منافقان تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله دا الله په لار کې جنگ کوي او دفعوا یا کم اس کم د ځان نه خو دفاع کوي قالو دی وی لو نعلم قتالا کچرته مونږ پوی دی په جنگ باندې لتبعناکم نو مونږ تاسو پس درغلیو هم دا کا منافقان للکفر کفر ته یوم اذن په دغه ورځ کې اقرب ډیر نږدې منهم د دوی نه ایمان ایمان ته یقولون دی دا کوم کارو یقولون وای دی بافواههم په خلوق خپل باندې ما لیس فی قلوبهم هغه خبره کوي چې فزړه کې نشته ده فزړونو کې نشته ده لکه صرف د خلی خبره تم قول ویل دي صرف د خلی خبر کم سویل کیږي قول او د خلی او د زړه دواړو خبره ته هم قول ویل کیږي سوره بقره وګورئ آیت نمبر 156 ها دوی مسی پارا کی او دانه چې دا په خلی وای او په زړه کې سبل سبل سي نو بیا سره بیا ته صابر نه دا په زړه کې موای په زړه کې باندې دغه عقیده چې موږ د الله مخلوق یو او په خلی باندې دغه عقیده په زړه کې باندې دا وی چې موږ الله ته زو قیامت کې او په خلی باندې دا عقیده کدا نه ونه بیا کیسه خراب انده د قول د لسان او د قلب د دواړو دی دغه رنګ کله افترا ته ویل کیږي افترا دروغ تړل پچا باندې سورته بقره آیت نمبر 80 وګورئ پچا دروغ تړل ښا قول دې تم وایي وقالو وایدا يهودو پیدا نه کړو چې څه کسانو باندې پیدا آیت نمبر 80 اتیا وقالوا واذا يهود لم تمسنا النار هرگز به ان رسیږي مونږ ته اور الا اياما معدوده مگر یو سورته شمارل شوی قل ورته وای اتخذتم عند الله عهدا آیا نیولې تاسو الله سره وعده فلن يخلف الله وعده نو الله هرگز خلاف نه کوي د وعده خپلنا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون ام تقولون یا بیا وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو سره علم د دې نشته چې الله ویل دا الله ویل خبره نه ده په دې سره څه دلیل نشته ده او په الله باندې وای نو دې ته سوې افترا ورکوي دې ته دروغ تړل ویل کیږي نو د قول اطلاق په مختلفو معنو شو کنه شو اوس ته دلته کې وایا ومن الناس بعض د خلکو من اغدی یقولو چې وای باللسان فقط صرف په جبا باندې صرف په جبا سوی آمنا بالله مونږه ایمان راوړ دې په الله باندې وبالیوم الاخر فور درستنی باندې وما هم بمؤمنین لردا مؤمنان په دې باندې څوک سوال کوي چې آون دا خو رښتیا مؤمنان ځکه نه دي کنه دا خو ځکه مؤمنان نه دي چې دوی خو صرف الله او آخرت مني نو الم ترایت نو ګور ال الذین کسان ته یزعمون چې هغه په دروغ داوی کوي د څه خبره انهم امنو بما انزل الیک چې دوی ایمان راوړل په هغه قران باندې چې نازل کړی شوی تا ته ورل تکي داوود ایمان بل کتاب وکړه وما انزل من قبلک او ایمان راوړل په هغه کتاب باندې چې نازل کړی شوی د مخکستانه خو دوی د دروغ داوا کوي د دروغ دلیل سره دروغ دلیل داري دا دروغجن دی په دعوه د ایمان کې یریدون دوی اراده لري اي تحاکمو چې فیصله یوسی ال طاغوت هغه طاغوت تا طاغوت څه مارته ویلو چې هغه چې د الله د قانون نه بغیر مخالف په بل قانون فیصله کوي وقد امروا دوی ته حکم کړی چې اي یکفرو به چې انکار وکړي دی طاغوت نه ويريد الشیطان اراده لري شیطان اي یضلهم ضلالا بعیدا چې گمراه کې دی په گمراهی لري سره د حق نه نو تاسو وکتل دا یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک د کتابونو د ایمان داوام کوي فقط د الله او د آخرت د ایمان داوا نه کوي دا غرنګ سورته نور تاسو وګورئ آیت نمبر 47 اتلسمه سپاره د سورته نور سینتالیس پیدا مکرم ويقولون وايدا منافقان آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې او بر رسول او مونږ ایمان راوړل په رسول باندې واطعنا مونږ تابعداري کو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا اوړي یو فرقه د دوی نه من بعد ذالک پس د دې دعوینا وما اولایک بالمؤمنین نه دي په حقیقت کې مؤمنان صحیح شو نو دوی د ایمان بالکتب او ایمان بالرسل دعوا هم کوي خنو دی دا کې بیا ول ایمان بالله فقط ذکر کو بالیوم الاخر ذکر کو دای وای ابتدا او انتها ذکر کړه د ایمانیات ابتدا د الله نه شروع کیږي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر صحیح شو کنه نو دا سدي د ایمانیات ابتدا د الله نه شروع کیږي او د ایمانیات انتها په سره دي په اخرت باندې راځي نو په دې وجه دا دوا ذکر کړل چې دی خو داوی په خلی باندې دا کوي چې مونږ په الله ایمان نه په اخرت ایمان نه په کتابونو ایمان نه په رسولانو ایمان نه دا داوی بکای هو ما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین ندی مؤمنان بما يدعون وبما لا يدعون فكما کې چې دوی دعوه کوي اګه فکما کې دعوه نه کوي په یوم ندی مؤمنان ها عند الله تعالی دا الله پنځ باندې دا الله پنځ دوی یو مؤمن نه پوښوي یا دغه تقدیر برهان کې داسې لګی وما هم بمؤمنین بهما فی الباطن او نه دي دی مؤمنان په دې دواړو باندې په باطن کې په باطن کې نه دي مؤمنان دا فقط د جبه خبرې دي زبانی جمع خرچ جوړ کړي دي نو په دې آیات کې زجر ورک منافقان ته په عدم ایمان باندې په سبانی په عدم ایمان او په دعوا په دروغجن دعوه د ایمان باندې ښا پاره باندې وتورکو یخادعون الله والذین آمنو اوس بل زجر ورکی ښا بل آیت پدې کې درې دو زجرونه ورکی ښا یو زجر بالمخادعه دی او یو زجر بعدم الشعور دی یو دی مخادعه کوي دا چل ول کوي دوکه کوي دویم دالی چې داسې بیوقوف خلک چې په خپل چل ولنه پوریږي چې دا ماته نقصان دی دا ماته نقصان دی یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره والذین آمنو او هغه کسانو سره کوي چې ایمان راوړل دي و ما یخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره و ما یشعرون او دوی نه پويږي په دې خبره باندې چې وبال د دې دوکي په مونږ باندې ده په دې خبره نه پويږي چې ردی وبال او نقصان ما ته راځي دا دې بیان کوي اوس په دې ځای کې یخادعون الله دوکه کوي د الله سره خداع وای چې تخدع اصل کې بعد وای چې خدع ویل کیږي پټول ته پوښوي کتم شی بعد وای چې ختم خدع په لغت کې کوم دین ویل کیږي اداغه تا دا فساد ته ویل کیږي نو منافق مفسدم دی او پټای خپل عقیده پټای نو په دې وجه ته مخادعم وي دغه وای چې مخادع روح المانی وای مخادع مخادعه دوکه څه ته ویل کیږي وای تخیل المخاطب خلاف ما تريده ستا په ځړه کې یو اراده ده خو مخاطب ته داسې ښکارا کې چې هغه لکه زما بل اراده دی لکه زما بل اراده دی نو دغه تصویر کیږي مخاطب دغه مخادعه ورته ویل کیږي او په شرع کې مخادعه دغه ته ویل کېږي چې قولا عملا یا اعتقادا چې کوم دې کنه ته خلاف عقیده شیخ کار کی پوښوي نو دا څه دی دې ته ویل کېږي مخادعه دې ته سوې مخادعه بیا دغه مخادعه دې داسې وي چې ته خلکو ته ځان تقی او کریم ښکارا کړي دغه ډېر متقی مو دغه ډېر خطرې ما او په حقیقت کې تخب اللئیم کنه نو هغه څه دی فاسق فاجر او رزیل سړی نو دا سي دغه تسویل کې مخادعه ویل کیږي خدي اوس دا خو د مخادعه معنی شو چې دا معنی او شو او سوال پیدا سوال پیدا راغی چې یو خادعون الله مخاطب ته داسې شیخ کار کول چې هغه ستا په ځړ کې نه هغه د زړه هغه پټول دغه شو نو الله سره څنګه دا کار کیږي الله تعالی ته خود زړه حالات معلوم دي کنه معلوم علیم بذات الصدور ده کنه نو وای لنډه خبره ده دا د هغه په زعم کې دا هغه په زعم او دا هغه په اعتقاد کې ها دا هغه داوا دا چې مونږ الله سره دوکه کو مونږ الله سره دوکه کو دا هغه خیال دا وخا لکه سوره حامیم سجده تاسو راوباسي آیت نمبر 22 ها آیت نمبر 22 ته تاسو راو باسي نو تاسو په اوس پوه شئ ښا حامیم سجده ها ها آیت نمبر 22 پیدا مو ان شاء الله خدي وما کنتم تستترون او نوې او د دې دغه ته کافران چې کله په آخرت کې الله تعالی ودرې کنه ځان ته نو بیا غوي ته وي چې ښا دا غوګونه سترګي دا سيزونه په گوايي وکي چې گوايي په وکي نو دا دوی د خپل غوګونه ته وای کنه د سترګو ته وای دي سرمن ته وای تاسو دې په مونږ باندې گوايي وکړه هغه بوته مونږ الله گویا کړیو بیا وته هغه وای ورته نور وای وما کنتم تستترون او نه وای تاسو پرده کوونکی ان د دې خبر نه یشهد علیکم سمعکم چې گواہی بو کې پتا سو باندې او وګونه تاسو ولا بصارکم او نسترګ تاسو ولا جنودکم او سرمن سرمن تاسو تاسو دا عقیده نه لرله تاسو ځان نه پټو ولی مو ځان نه پټو ولکن ظننتم لیکن تاسو دا عقیده لرله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اے هم کته کنه تاسو ګمان کولو چې یقینا الله تعالی لا يعلم كثيرا چې الله نه پويږي په ډیرو هغه ما تعملون چې تاسو عمل کوي تاسو عقیده دا و چې دا مونږ چې سکو الله تر ډیرو پته نه لګي نو چې دوی عقیده دا ونه بس بیا دوی دا عقیده نه لرله چې موږ الله سره دوه کم کولی شو موږ الله سره ځکه دوی د الله په علم باندې عقیده نه و دوی د الله په علم کې عقیده داسې و چې کلیات ورته معلوم دي دا ارسطو سره ارسطو نوم به مورید دی فیلسوف یونانی وای الله تعالی ته د کلیات علم خوشته دی خو د جزئیات علم ورته نشته دی نو دا د کم قلتوب دی چې خالق بیا څنګه شو دا ترتیب د تدبیر د نظام بیا څنګه کوي چې جزئیات پته وته نشته ده ارستو ځان نه لزو ځان ته لوی حکیم او خيار وای په ډېر زیات کم عقل ده خته د عقیده دا کړی دا دا سره د کې عقیده باندې رد ده ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو دا ګمان کو چې الله په ډېر واغ نه کوي چې تاسو څه کوي عمل کوي نو دا د ګمان وکړه نو بس دا دی ور دا خبر اخلاق شو او بعض مفسرین هغه تفسیر القرآن بالقرآن نه کوي نو هغه بیا سکارو کې هغه ځل تقدیر مقدر کی هغه وی یخادعون الله یخادعون رسول الله دای دوکه کوي د رسول د الله سره د رسول د الله سره دوکه کوي خو د رسول د الله سره دوکه کول دومره لوی جرم دی لکه د الله سره چې کې نو دا داسې لکه چې یخادعون الله لکه دوی چې الله سره دوکه کوي نو دغه معنا به هر حال لک تکلف ته پکې ته پکې مضاف را او باسي بغیر د سقرینی نه دغه بل خبر را واخله دا ډیره خلخه اوس په دی باندې دی بیا بل سوال کوي چې لکه یو خداع ده دوکا کول یو مخادعه ده مخادعه هو تاسو پیژنې باب مفاعله ده مفاعله کې د جانبینو نه دغه قاتل یقاتل مقاتلتن هغه جنگ وکړو دا نه چې قتل وکړو جنگ وکړو دوړ طرف نه په یو بل باندې مرګونی گزارونه وکړل ها صحیح فن د دوړ طرف نه اوس چې یخادعون الله نو دای دوکر الله سره کوي الله دې دوی سره کوي نو الله تعالی هم دوکي کوي نو ګورئ الله تعالی دوکه کوي اول دا معنا بعد وی چې دې معنا دا ده چې الله به جزاء د دوکي ورکی دوی ته جزاء ورته ورکی خدا خو تعویل ده کنه دا چې وای چې الله تعالی دې سره د خپل شان مطابق دوکه کوي د خپل شان مطابق څنګه سورته نساء وګورئ آیات نمبر 42 تای شو سورته نساء آیت نمبر 42 ها پیدا مکو ان المنافقين يقين المنافقان يخادعون الله دوکي کوي د الله سره وهو خادعهم او الله تعالی دوکه کوي د منافقان سره څنګه دوکه کوي نو موږ څه کوی ګټیار د الله د دوکي وسنګ کیفیت پوه شو کنه بس کما یلیق بشانه کی دی شی مراد تر دغه جزاء او سزا تر مراد چی دو کی یا بعض مفسرین وای چې دا معنی ده چې دوکه د الله دا ده چې لکه دا منافق دی کنه اسی دغه کړی دی کلمه ویل ده دروغ د پاره ویل ده عقیده خو نشته خو هم په دې صف کې د دې عقیده یری د وجه نه استعمالي کې نه استعمالي کې دې مکلف ته دې غریب با مونږ کوي څه کوي ته ملاوي کې نه روزه بنسي سبب ته ملاوي کې نه زکات کور کوي سبب ته ملاوي کې نه جهادي صف ته بزي پوښوي اغا حسن بصری قول ده کنه انکم لتنصرون تاسو مدد کولی شي کله الله تاسو مدد کوي په سبحان دي منافقین باندې د منافقینو په ذریعہ باندې کله الله تاسو مدد وکي په سب کې هغه جنگي کې جنگي کې او تاسو په فتح چې کوم دی الله تعالی درک نو دا منافق اساس تړل کیږي لکه د خار او فائدې یې سم نشته ده فائدې یې سم نشته ده نو دا یو قسم ته د تر دا مشاکله ده د دوکې غوند شکل دې چې مطلب د سر روان دي ښا یخادعون الله نو دوی دوکه کوي د الله سره والذین دا کسان سره امنو چې ایمان راوړل آسان حاصلې دي دا سامانو چې په آسان حاصلې دي جهاد ته دوی نو ته دي کنه دوی ولې نه تل ځکه دوی چې غنیمت هم مشکل لارم لري وسفرا قاصدا او سفر درمیانه وي لتبعو کر دوی به تاسو سره تری ولکن بعدت عليهم الشقه لیکن لری شو په دوی باندې سفر وسيحلفون بالله او زرد چې دوی به قسمونه خوري په الله باندې لو استطعنا کذمون وسو لخرجنا معكم موږ به تاسو سره ګور جنگ ته ځو که وس مو کیدو قسم د جنگ ته برسره ځم دا دوکا ده کنه دا یهلکون انفسهم ځان تبا کوي په دې قسمونو باندې ځانونه تبا کوي والله یعلم انهم لکاذبون الله کوی چې دوی دروغ وای ورپسې راکوشه آیات نمبر 49 وګوره دوکه ګورخه د رسول صلی الله علیه و سلم ومنهم بعض ردی منافقانونا من اغلی یقول چې وای اذن لی ما ته اجازه راکا د جهاد نه کې ناستو ولا تفتنی ما په فتنه کې ما چو هغه جد ابن قیس منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تبوک ته زو ال تجنگ هغه ویل چې یا رسول الله د رومیانو خزه ډیره خیسته دی او زه داسې عشق مزاج غونته يم نو ما په فتنه کې ماچو دروغ وي پوه شوي الا خبر شي فی الفتنه سقطوا په فتنه کې خو پریوتل و ان جهنم لمحیطه بالکافرین یقینا جهنم را ګیرون کې کافر لرا هم دغه شانته وګورئ سورت دا هم په دې سورت کې آیات نمبر 56 کې وګورئ آیات نمبر 56 کې ورپسې لاشه مخکې لګون ته لګونه مخکې ويحلفون قسمنا خردي بالله بالله باندې سوي انهم يقينا وي مونږ چې یو لمنکم مونږ غوړ استاسو ملګری استاسو نه یو وما هم منکم الله وی دوی تاسو نه دی ولکنهم لیکن دا یو قوم لیکن دا چې دی دا منافقان چې قوم دا سه خلق دی یفرقون یخافون القتل د مرګ نه یریږي نو تا ته وی زستا ملګری مګوره خاو چې خدمت ما ته وای پوه شئ دا برته وی دا څه پسې لار شي آیات نمبر 72 ساته ګورئ دوش پېته ها یحلفون بالله قسم نخری په الله باندې لکم تاسو ته یردوکم دې پاره چې تاسو خوشاله کی والله ورسوله الله ورسول داغه حق او غډیر لایق دی ای یردو پر ذا کول پر ذا کول سره ها د دوی سره اغلره ان کانوا مؤمنین کچری دوی مؤمنان دغه رنگ لاندې پس راشه 65 نمبر آیات وګوره پاره کې دوی څوکړه دی په تبوک کې مسلمانانو پورې او دغه صحابه پورې ټوکې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټوکې کولې نو هغه کې دوکه کوي ولا ان سالتهم کته چې پښتنه وکړي لا یقولن ناس تاسو دا ټوک کولې کولې لا یقولن نو دوی خامخا دوی بوي انما كنا نخوض یقینا مو مونږه چې مون خدان مشغولو ونلعب او لوب مکول لار مولندولا نو قل ورته وایا اب الله آیا په الله پوری و آیاتی پایاتو د الله و رسول پر رسول الله پوری کنتم وای تاسو تستهزئون چې ټوکم کولی تاسو دی پوری ټوکی کوي الله و رسول پوری ټوکی کوي دا داسې په صورت دغه کې توبه کې دا ډیر راځي یحلفون یحلفون یحلفون انما نحن مستهزئون من قد مؤمنان سره صرف ټوکی کوونکیو نو دا څه دا دوکې دي خدوکې دا وی ولذین امنو مؤمنان سره دا دوکې کوي ها دا دوکې دي وما يخدعون او دوی دوک نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو سره کوي مگر د خپل ځان سره دا دوک کوي وما يشعرون او دوی نه پويږي په دې باندې سوال لې چې مخکې الله وی چې الله سره دوکه کوي مؤمنانو سره دوکه کوي اوس الله وی چې نه نه دا ځان سره دوکه کوي نو دا په کلام کې تضاد رانه کوي یو سړی ته وایي دا کار کې دی او ته وایي نه کې خوش وي نو دا غي جواب دا دی چې نه بالکل د فعل یو ظاهری یو حقیقتی د فعل یو ظاهری یو حقیقتی ظاهر کې خو دوی فعل داسې کوي لکه چې الله سره دوکه کوي رسول الله مؤمنان سره دوکه کوي خو په حقیقت کې دا دوکه ځان تر نقصان چا تر راځي خو د تر راځي کنه یا بعض وی یو ابتدا د فعل وی یو انتها د فعل وی په ابتدا د فعل کې خو دې دا دوکه الله سره کوي خو انجام به سي انجام اخیری انتها به پدې چې دوی ته دوی په تباکی ها دوی په تباکی وما يخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو سره کوي د خپل ځان سره کوي ښا د نفس معنا په دې ده کې څه کې هغه به د ځان کې نفس اطلاق کله کله په ذات ته شی باندې کیږي ها ذات ته شی باندې لکه دا سورته بقره کې چې ام په دې ده کې راغلي دي نو دا اطلاق په څه باندې دی په ذات ته شی باندې کله به د نفس اطلاق راځي په روح باندې په څه باندې راځي په روح باندې لکه سورۃ التکویر کې براشي کنه سورۃ التکویر کې و اذا النفوس زوجت کله چې روحونه یو ځای کړی شي الته نفوس په معنی د روح ارواح سره دی کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره الته نفوس په معنی د روح سره ښه کله به نفس هغه به راځي په معنی د سره په معنی د قلب سره په معنی سره زړه سره لکه وخت تیر شو یخفون فی انفسهم پټای دوی په نفسونو په زړونو خپلو کې لکه تل زړه ده ښا فی انفسهم په زړونو خپلو کې ما هغه خبر لا یبدون لک چې دوی تا ته نخکارا کوي کله با نفس اطلاق چې کوم دنو هغه بیا په قوت د وساوس باندې کیږي د وساوس قوت څه ده وسوسه چې راځي کنه هغه نه بس هغه بل جانب ختم شي پوه شو کنه به هر حال خو د نفس اطلاقات دی دلته کې معنا ده څه کې د نفس دلته به د ذات او د ځان کې و ما یخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره کوي و ما او سوال پر راتلو چې خد ځان سره څوک دوکه کوي د ځان ته څوک نقصان جوړي دا سکی دا سکه مقل کار دی دا خو نشي کولای وسړی الله وی و ما یشعرون زکه د ځان ته تاوان رسي چې پویږي نه کنه پویږي نه شعور پکې نشته ښا یو علم دی یو شعر او شعور دی علم د یو څه حقایق پیژندل او شعور د یو سیز ظواهر پیژندل ظاهری اشیاء باندې په محسوسات کې ستا علم راځي هغه ته شعور وای او غیر محسوس چیزونه چې ستا په عقل کې راځي هغه ته علم وای ها صحیح شو نو دای کې شعور نشته دا خو ډیره خطرناک خبره ده علم خلا پریک ده د سره په شعور نشته ښا وما يشعرون خپسنه پويږي دوی وما يشعرون نه پويږي دوی په دې خبره باندې چې وبال د دې دوکي په مونږ دی وبال د دې دوکي په مونږ دی نو دای بل صفت مضمومه شو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دا اوس د دې علت او وجه بیانې خدای ولی نه پويږي ولی په دې کې شعور نشته دی الله وې ځکه مریضان دي کنه ته دي مریضان دي کنه ځکه پکې نشته دی فی قلوبهم پزړونو د دوی کې مرض یو ناشنا مرض دی نکره ده کنه فزادهم الله نو زیات ک الله دوی لره مرضن دغه مرض ولهم او خاص د دوی لپاره عذاب ناشنا عذاب دی الیم دردون کې دی بما کانوا یکذبون په سبب داغه چې دوی دروغ وای په دې آیات کې د دوی دوا بیا زجر دی په دوو خباستونو باندې یو خواصه بلکې درې جوړیږي ا خود بنیادی شمار کوي یو د دوی خواصه څه د مرض دی او دویم خباست څه د کذب ته دروغ وای ښا دروغ وای او په دې مینس کې ورته تخویف اخروی مور کوي ا تخویف دنیوی د فزادهم الله مرضا چې مرض ورله الله زیاتې د دنیوی تخویف ته ولهم عذاب الیم د اخروی تخویف ته خپ آیات کې دار خزجر د آیات او تخویف باندې مشتمل دی خدي اوس فی قلوبهم فی راوړه خدا سه ونه چې قلوبهم مریضتون زړونه مریضان دي نه نه فی راوړو فی قلوبهم د دوی په زړونو کې دن نه مری مرضون مرض ده ولکه زړی مریض پریګ ده په ظاهری مرض نه ده زړو دن نه پکې نه نوته ده خاصم پکې ور داخل شوه ده هغه تور نقطې ته رسیدلې ده هغه ځکه مرض ده ها خجی او فی قلوبهم کی اشاره دی خبر ده چې باطینی مریضان دي او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې په ظاهر باندې منافق سره ډیر نه مریض کیږي ښا نبی صلی الله علیه وسلم د مرزونو بیان کول په جمعات کې مسجد نبوی کې یو کس پاسې دوی یارمون زه خدا مرز مرز نه پیژنم مرز څه شته وای ما خو ته بیماری نه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته یوزه منافق تل د موږ سره په صف کې ناس ته منافق دې کله باندې مرزونه ناراضي منافقان د زړه مریضانی په ظاهر باندې زیات نه مریضان کیږي ها ٹھیک شو خجی فی قلوب مرض مرض ده مرض ده د دې په زړه کې نه کړه راوړه چې یو ناشنا مرض ده سم مرض به یره په زړه کې به سم مرض دی نو قران کریم چې ته وګوري او د مرض اطلاقات ته وګوري نو تا ته به منافق حقیقت معلوم مرض کله شک ته وي خ شک ته لکه سورته احزاب پیدا مکړو یو سړی دې پیدا وته پکې لا ان لم ينتهي المنافقون کثر ثمن نش منافقان د خپل ارامي توب منافقتنا والذین کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو دا غوي کې څه دی مرض دی مرض نه مراد دی کې مفسرین وایي شک ته ها لکه منافق خاصه مخ کې تیر شو نو دا مرض د نفاق نه مرض د شک ته مراد دی دی شکی دی د اسلام په باره کې د یقیني دغه نشته دی دغه رنګ کله د کفارو مینا د کفارو سره مینې تم مرز ویل شوی دی ښا سورته مائده وګورئ شپږم سپاره کې آیت نمبر 52 دو پنځوستم آیت وګورئ ښا Mm. صحیح شو فتر الذين غنه مخکې سو یو لغه مخکې آیات و ان تاسو به پوه شئ یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى مجوړو يهوديان او نصارا اولیاء دوستان بعضهم بعض دین اولیاء او بعض دوستان د بعض دي ومن يتولهم سو کې دوستیو کې د دوی سره منکم تاسو نه فإنه منهم نو یقینا د دا غوینه ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته فتر الذين في قلوبهم مرض نو ته به ویني هغه کسان چې په زړونو دا غوي کې مرض مرض دې مینه د کافرو دا یسارعون فیهم سکی کوشش کوي منډې وای فیهم په مینه د دوی کې په دوستۍ د دوی کې یقولون عذر څه پیش کوي ولی وسره لکه دوستانه ساتي یقولون دوی وای نخشا مونږ یریګو ان تصيبنا چې وبرسیږي مونږ ته دائره المصیبت سمړه دا طالبان به ختم شي چې تعلقات مې نیګه به سبا سکوما فعس الله نو الله وین دې چې الله ایات بالفتح راب ول فتح او امر نیا بل یو سکار من عندي د خپل طرفنا فیصبحون ذی به وګرځي علامه فاغمن باندې اثر نو چې دوی پټه کړي ول کافر سره فی انفسهم په زړونو خپل کې دغه زړه معنا کې نادمین پیمانا دوی بس وګرځي پیمانا به چې وای دا مسکول هغه فتح د مسلمانانو شو امون خو وی چې کنه ته په دغه کې دی به بایلون دی نور سره به یو ځای شو کله چې کوم دی نو میلان ال النساء او خذو ته میلان کول خ ناروا میلان کول پوش خذو پسې ګرځیدل دا سړسی نو دا سورته دغه احزاب آیت نمبر 32 راو باسي آیت نمبر 32 ها کله دې ته مرز قرآن احزاب دویشتمه کې پاره اول کې راځي ښا پیدا کړم یا نساء النبی اے خود د نبی صلی الله علیه وسلم بی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم لستن نه تاسو کا احد من النساء پشان د یوی نور د یوی خذ ته دا ادب دی چې دوی په نرم आवाज خبرې نه کوي ولی فیتمع الذی فی قلبه مرض ځکه تم به وکي هغه سړی چې پزړه داغه کې مرض دی میلان ال النساء دی د خذ مریض چې کوم دکم د هغه سړی پزړه کې بیا څه پیدا کیږي داغه پزړه کې تم پیدا کیږي نو په دې وجه به کوي کله چې کوم دی نو په اعراض باندې د دې اطلاق کیږي د الله او د رسول د حکم نه مخ اړول د الله او د رسول د حکم نه سدي مخ اړول دې ته کله مرز ویل شي لکه سورته نور آیت نمبر 50 راو باسي اتلسم سپاره ها پچاس پیدا نو کړه غینه مخکې د تاسو وګورئ آیات 48 او 49 وګورئ به خپوه شي و اذا دعوا الى الله کله چې راو غوښته شي دا منافقان الله ته او رسول رسول د الله ته ليحكم بينهم د پارتي فیصله او کې په میان د دوی کې اذا فريق ناصا په یو ډله منهم د منافقانو معرضون مخ اړون کې د الله او رسول د حکم نه و ان یکن لهم الحق کله دوی پکې ګټي یاتون بیا راضی الیه دی حکم د الله او رسول ته مذعنین مسرعين منډه وونکي افی قلوبهم مرض آیا پس نور دوی کې مرض دی اعراض دی اس مخ اړی د الله د قران نه د الله د حکم نه امر تابو یا شکمن دی د الله د حکم په باره کې دا دیو کنه دی ام یخافون یا یری ان یحیف الله علیهم ورسول چې الله او رسول بو سره ظلم کی بل اولئک هم الظالمون بلکې دا کسان په خپل ظالمان دي تاسو پوه شئ کنه دي ته کله ویل کیږي ښا اعراض د حکم د الله او د رسول ته کله چې کوم دین په بغض او کینه باندې دی اطلاق کیږي سوره محمد روبا سي آیت نمبر 29 پګشتمه سپارا بغض او کینی ته کله مرز ویل شي ها 29 یو کم دې شنو پیدا نکړو ويقول الذين امنوا ويا کسان چې ایمان راوړل دي یا ایمان داوی کوي لولا نزلت سوره ولن نازلېږي یو سوره د جنگ په باره کې فاذا انزلت سوره محکمه کله چې نازل شي یو سوره چې نه منسوخ کیدونکې و ذکر فیها القتال او پاره کې ذکر شي د جنگ رايت الذين في قلوبهم مرض نا دانا دانا لخوا ما 29 آیات دا بل دي ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کیا کسان فی قلوبهم چې پزمون دوی کې مرض کینه دا حسد د مؤمنانو سره د څه خبرې ګمان کوي الله یخرج الله اذغانهم چې الله به هرگز راخ کار نه کړي دوی هغه کینی دی به الله و نشرمې دا ګمان دی دا کینه به الله و راخ کار کوم دلته د مرض نه مراد شو مسلمانانو سره کینه او بغض ساتل دا بل چې کوم دی نو دام په دې صورت کې شلم آیات وګوري شلم آیات ښا دا وخت چې مې ښا دا په معنا د جبن سره مرز کله څه ته وای بوزدلی ته وای د جنگ نه بوزدلی ويقول الذين امنوا ويا کسان چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي لولا نزلت سوره ولنا نازلېږي یو سوره فاذا انزلت سوره کله چې نازل کی سوره محکمه چې نه منسوخ کی دن کې وذکر فيها القتال او ذکر شي پاغه کې د جنگ رأيت الذين في قلوبهم نو تبوینیا کسان چې پزنو دا وي کې مرضون بزدلی دا دلته مرض سمانه نه بزدلی څه کوي چې جنگ آیات نازل شي یا د جنگ حکم نازل شي یا میر سے گو یا غدا تعرض دی یا کمین دی نو ينظرون الیکا ګوري تا تا نظر المغشی علیه من الموت پشان د قتل د هغه سړی چې پاغه باندې بیهوشي د مرګ راغلی نو څه ګډ وډ ګوري فاولا لهم نو لایق دی دوی سره یا فاولا لهم هلاکت دی دوی د پاره دوی د هلاک شي دا دومره بوزدلان دي چې بیا داسې سترګې ګړې وړې نیولي چې د جنگ خبره واوري اوس تاو پیجندا چې ولکه فی او کله مرض راځي په معنا د نفاق اعتقادي سره دا ټول پکې راغلي او دا مرضونه نه کراول راوړه چې ټول ته شامل شي منافق څه شي دی وای منافق یو پزو شي دی نو سم ګند دی پوه شو کنه منافق هغه سړی دی چې داغه په ځکه مسلمانانو ته کینه ده منافق هغه شی دی چې د کافرو سره مینه ده منافق هغه چې د الله او د رسول د حکم نه مخړی منافق هغه دی چې داغه په ځکه شک دی منافق هغه دی چې خود ته ناروا میلان لري صحیح شو کنه منافق هغه دی چې په ځکه جوبن دی بوزدل دی پوه شو کنه دا ټول دی په خلا ټول مرزونه په دکې پراته دي خلا مرزونه دغه دی فی قلوبهم مرض جبر نعم فزادهم الله نو زیاتی ک الله دوی لرا مرضن مرض الله ورله وسکو مرض ورله زیات ک خا بس آیات ختمون الله ورله دا مرض زیات کو الله تعالی ورله څنګه مرض زیات کو نو دا مرض ورله الله زکه زیات کړو چې قران په قران سره ورله زیات کوي فزادهم الله مرضا الله ورله مرض زیات کو په قران سره د سجده وجه نه ورله زیات کو بعض وی د دی وجه نه ورله زیات کو چرته په زړه کې لږ کفر چې یو آیات نن نازل شي یو آیات سبا نازل شي نو پرونه د دوو آیاتو نه انکار ونه نه د دریو نه شو سبا یې سلور نه شو به د پنځو نه شو دا څه پسې لاړ نو غټ کافر کیږي پوه شو کنه نو دا هغه فزادهم الله مرضا دار بعد بعض وای نه دا دغه دا دا دعا ده بد دعا سی خیری خیری وته مونږ وای تاسو سوې بد دعا خو ته وای کنه بد دعا ده دا با ماضی ده خو مار ده مستقبل سره ده فزادهم الله مرضا الله دې دې مرض زیات کی الله دې نورم پسې اخته کی خو شو دا دا معنا ده ها دې دعا او شر وای دا یا دا معنا دریم دار چې وای فزادهم الله مرضا الله تعالی د دوی مرض په قران سره زیات کو قاسمی وای وای هغه د دوی هغه ضد دی چې دوی ګوري چې مسلمانان غالب کیږي مسلمانان ترقی کوي اوهو نو دې سړي دې په ځل کې نورم غوسه کیږي هغه کینا بغض حسد هغه ټول څه نه پکې نورم نه دی کفر نورم پس زیات غوسه کیږي دالا څنګه چل دی مونږ ویته ختم بشي هغه پس نورم لا لغش نو دال دکی سلورم معنا دا دا چې قران کریم ولدا مرز زیاتې قران کریم ورته دا مرض زیاتی اوس قران کریم کو علاج دی یاره ته څه دی علاج دی قران څنګه مرض زیاتی قران مرض زکه زیاتی که خیال مکړی دوايا نه کنه تعالی ډاکټر دوايي درکې وې دا خو قران وګوره پریز بو سره کې که پریز دی نه کو کې دې زیات کې دا دوايي دا دوايي ګرمه ده که تاسو سره یې خو خوړل نور دې خرابای نو بعضی سړی کنه هغه سره یو خوري نو سم پسې ور چپ شي کنه پوه شئ دا قران خو شفا ده خو لک پریز خو غواړي کنه دغه منافق خو پریز نه کوي چې منافق پریز نه کوي الله تعالی نورم په دې مرض باندې سکو پسې ورخته کړو ورزیات کړو لکه سورته مائده آیات 64 او 68 تاسو راوړوي الله وی غلت ایدیهم بند شي لاسونه دوی ولعنو په دوی د لعنت کړی شي لعنت کړ شوی په دوی باندې بما قالو په سبب دا غي دوی وای بل یداه بلکې دواړه لاسونه د الله د شان مطابق مبسوطتان کولاو دي ينفق كيف يشاء خرچه کوي الله تعالی څنګه چې خوښي اوس ګورا ولا يزيدن كثيرا او خامخا زیاتی ډیر لره منهم د دې کافر يهودنا ما هغه قران انزل الیک من ربک چې نازل کړ شوی تا ته رب د طرفنا سور لزیاتی طغیانا سرکشی و کفرا او کفر دوی له نورم دوی غصه شي دوی نورم سرکشه شي نورم چې کم دنه پسې کفر وکي روستو دی بل آیات کې 68 کې دغه شانتی راځي ښا قل یا اهل الكتاب وای ورته اهل کتاب لستم علی شیء ان تاسو په هیڅ دین باندې تاسو خو سیکولر یې هیڅ دین مو نشته لري تر څو پورې به تاسو بی دین یې حتا تقیم التوراۃ والانجیل حتا چې تاسو تورات او انجیل او دروي وی دروي څه مطلب پاغي فیصله شروع کړي وما انزل الیکم من ربکم او هغه چې نازل کړ شوی تاسو ته د رب طرفنا قران ولا یزیدن کثیرا او خامخا زیاتی دا قران ډیر لر منهم د دې يهودنا ما انزل خامخا زیاتی ډیر لر منهم د دې يهودنا ما دا قران انزل الیک نازل کړ شوی تاسو من ربک د رب طرفنا طغیانا سرکشی وکفرا او کفر فلا تاسن مخه پکېګا علی القوم الکافرین په قوم کافر باندې په کافر خلق مخه پکېګا دوی نورم دی قران سره ضد کوي نورم پسې کافر کیږي نورم پسې سرکش کیږي ها دا رنګ کې تاسو خیال کړئ سورته اسراء کې بیا وایي ولا یزيد الظالمین او نه زیاتی کوي دا دا قران ظالمانو لره الا خساره مگر تاوان نورم ورلتاوان زیاتی کوي ادي نورم چې کوم دنه کو پر کوي ها نو دا شو خجی فزادهم الله مرضا نو زیاتی ک الله تعالی دوی لراغه مرض ولهم عذاب الیم او خاص دوی د پاره عذاب دی الیم مؤلم دردون کې ها دلته کې علیم په معنی سره دی مؤلم سره دی ها بعض مفسرین دلته کې وای چې علیم په معنی ده مؤلم سره دی درد ول شوی نو بیا دا اسناد مجازی دی فلانه دی موږ مزه نه ستل طاقت نه دی وزن فاعل په معنی د مفعل سره راځي ښا سميع په معنی د مسمع سره راځي او عليم په معنی د مؤلم سره راځي نو راتلی شي او خاص د دوی لپاره عذاب عليم یو ناشنا دردون کې عذاب دی ولی ولا دا عذاب دردون کې ورکی بما په سبب د دی باندې قانون چې دا منافقان ها یکذبون چې دروغي په سبب د دې چې دروغي ویل په سبب د دې چې دروغي ویل د دروغ وینا په وجه باندې کیږي د عذاب ورکیږي کذب څه ته ویل کیږي کذب په لغت کې تردد ته وایي څه ته وایي تردد ته سورۃ النجم کې وراشي ما کذب الفؤاد ما را نو التذات نه دي ته وایي چې نه دروغ جن شوی زړه ما را پاغه سکه چې لیدلې دي نه نه نه نه ما کذب الفؤاد نه د متردد شوه نه د شکی شوه زړه ما را پاغه سکه چې لیدلې دي نه کې په لغت کې مال د تردد سر راځي ها او په اصطلاح کې خلاف واقع خبره کول څه ویل کیږي هغه ته کذب ویل کیږي بما كانوا یکذبون اوس منافقانو ته عذاب الیم وی سی ورته وی عذاب دردون کې او کافر ته سوی عذاب عظیم وی عذاب لوی هغه لوی لویواله د سیس غټواله د سیس او وړوکواله د سیس دا خو کار کیږي کنه دا معلومیږي او درد خو نه معلومیږي کنه د کافرو کفر ښکاراو نو دا غوی عذاب بم ښکارا غټ د منافقانو کفر پټ نو عذاب دې درد ور کوي خو سم خطرناک درد دی او ښکاری دی ښکاری وتا نه دا په سورته آل عمران کې دک شانتي ال تکم دغه شانتي وای ان 176 177 کې وګورئ ان الذين اشتروا الكفر آل عمران 176 یوصل شپږ او یوصل واو پیدا مکو ان الذين اشتروا الكفر یقینا کسان چې په کړه د کفر ها بل ایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا هیڅ نقصان نشي ورکول الله ته هیڅ نقصان ولهم عذاب عظیم ولهم عذاب الیم او دوی لپاره عذاب دردون کړي دا منافقان دي کنه چې د کفر بدل کې ایمان غو ایمان بدل کې کفر غوړه کړی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا او غمجن کی تعالی را کسان چې غیخ کارا منډي وي په کفر کې هغه یم الله ته نقصان نه رسولې ها یرید الله ها یرید الله اراده کړی دا الله الله جعل لهم حظا فی الاخرته چې ور نه کی له هیڅ برخه په اخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب لوی دی پوه شو کنه چې کارا کفری کارا منډه ده نو عذاب عظیم دی چې پټ کو پری نو عذاب الیم دی دا د الله تعالی نظام دی نو ولهم عذاب الیم خاص دی پر عذاب دردون کړي بما کانوا یکذبون په سبب د دې باندې چې دوی په سبب د دې چې دروغ ویل اوس په دې آیاتونو کې د منافقانو کم کم بد اخلاق بیان شو کم زجرونه شو یو زجر شو بعدم الايمان دویم زجر شو بالمخادعه دوکي کوي دریم زجر شو بعدم الشعور سلورم زجر شو په مرض باندې مریضان دي ها هغه نفاق او شرک او کفر په ځل کې پروت دی بل مرض څه شو یک دیوون دروغ جن دي صحیح شو کنه دا یې شو سو امراض شو پینځه امراض تر دې پورې بیان چې اوس وقفو کې یو وقفې نه پسې